قسمونه وکي او بلتا په الله باندې لنبیتنه چې خامخا د شپې حمله به کومګه په صالح باندې لنبیتن سمانه شو وای شپې حمله به کومګه په سليمان عليه صلوات و سلام او د په حال باندې بیا به مونږ وایو د ولیتا بیا به مونږ خامخا وایو د رشتہ دارانو ته چې موږ نه یو حاضر شوی زید هلاکت د اهل ددتا او یقینا خامخا موږ رښتینی یو شپه و حمله وکړسته به ختم کو ومکروا مکرا دیو تدبیر کو د قتل د صالح ومکرنا مکرن او موږ هم تدبیر کو تدبیر د خلاصې د صالحان او لوط علیہ الصلوۃ والسلام دا بل واقع چې الله یې کار ساز زما لوط علیہ السلام کله چې ویل خپل قوم ته آیات سورات لکوي به حیات او تاسو خيار خلکه وانتم تبصرون ډیر او خيار خلکه ځان ولې نه دانه کوي آیات سورات لکوي نارینه او ته پلیزت ما سوا د زنانه وای کله چې په چا ډیره سختی دا دې په لهجه سره وای په تنهایی کې سونه چې د چا غم ډیری نو دا دې په خوند خود باندې وای الله به دې دا غم لري کوي اما یجیب المستر څوک دی چې قبلوي دعا د ډیر نه چارا کله چې دی غواړي دا غنا او لری کوي مصیبتونه یا نزدې دا ان یکون رد فرکم چراو برسیږي تاسو ته باز الذی باز هغه عذاب چې تاسو په تلوار سره غواړئ لکه په بدر کې و ان ربک لذو فضل او یقینا ستارب خوند فضل له په خلکو لیکن اکثر د خلکو نه شکر نه ادا کوي او یقینا ستارب خامخا پوی دی پاج پټای سینې د دیو او په هغه سبانه چخکارا کوي یا الله څنګه دا کافران زما خبره نه مانی یا الله څنګه زما دا دعوت په دیو باندې اثر نه کوي الله فرمایي اے زما محبوبا دا کفار پناور دو کې پن قبل اولو کې پشان د کڼو دی ان او پشان د مړو دی پشان د کڼو دی او پشان د مړو دی مړی تا اور اول نشی کې ده نو کانا هغه کونو چې هغه په شابانی شینو هغه ته به څنګه واوره هغه مړ چې په عالم برزخ کې ده نو ته هغه ته څنګه واوره نو وازما محبوبا زړګي دا تسلی ده نبی ته وازما محبوبا تسلی ساته انک لا تسمع الموتى اذا ولو مدبری ها کانه تبا اور ولو کې خو کون چې تا ته ګوري زما محبوبا هغه کون چې په شار روان دی نو هغه کون تبا ته خبره څنګه واره تنشه وروله کون تبل لرا اذا ولو مدبرین کله چې وګرځي شاکونه کې نه ته هدایت کوونکې لندوتا د الله د پاره یو کلیه واوري د الله د پاره واوري زد عینات د زړه نه وباسي دا خبره واوري ان شاء الله تاسو به ډېرو مشکلاتو د پریشانو نه محفوظ شئ د ډېرو غمونو نه به محفوظ شئ او د یو لوی فتنه چې نن په مسلمانانو کې برپا ده دغه نه به محفوظ شئ سماع الموتى د مړو اوریدل دی او راکاګیل دی او خلق را لدا وګونه و خواړه کته د مسلمانان په خپل میانس کې حق پرست علما حق پرست علما الله والا علما یو پسې لګي بل پسې لګي دي ای الله هم پویا کا الله تاسو ته هدایت نصیب کی سپقهر د خدای اخته قیامت پر ورځ به الله په دربار کې سوای زد نه څه شو عناد نه څه شو الله دې ته تعصب تسلب نه دې الله موږ محفوظ وساتي دا یو خبره یاد کړئ ان شاء الله تاسو ته ډیر آسان دی ګوره دی خو ګوره دا کوزه دی را ده دی دی را کې یو کس راغی مثال پته و او هغه ویل چې ما یو قبرستان ولیدا قبرستان کې اذان کېدا څه شي کېدا اذان کېدا یی د سی ویلې مولوی شیخ زر عالم او ما یو مړ ولیدا شغیلا سخت سزا ورکول کېدا درزا جوړا وا کلنچا جوړا وا چغي جوړې وي او دا د شي شوی هم دا الله رب العزت دنیا والا او تعالی دا سي سرګن کړي در انکار شته دی خبرې نه وای وروره انکار شته نه انکار نشته دی دا چا وکړه دا چا وکړه وای الله کلا کلا الله کلا کلا د عبرت په تور د دنیا والو د عبرت د پاره الله دا سه خبره سرګن کی چې د قبر والو حالات الله په دنیا والو باندې څه شي کې رورا منکشف کی سرګندې کی او ورته وګوري دا دې لپاره چې عبرت ته حاصل کی واثق بالله واثق بالله دا یو داسې عجیب بادشاہ تیر شوی وای دا دونه دونه سترګې وي خو ظلم پکې یو وای کله چې وای د دې سترګو ته بچا نه شو کتلې د لوی روب د وجنه خو په دې سترګو باندې د ډېر مسلمانان یې راولیو په دې سترګو باندې د ډېرو مسلمانانو بلکې د علماي کرامو بلکې دا غلو هستو زړګي یې راولې او دا وې زړه ته درد رسولې او خادمی خاص دا غوي وای کله چې د ځن کدن شو وای د په مخ باندې داسې د دې او چغوي ستړه زرالما دا دغه می تلری کا وې د سویل لک ساتو شو پس د غره د چغه د واوی لاوا واوی لاوا لک ساتو نو د خنور په آرام شو خو چې ما کاترو د دې په مخ باندې او شه د سيزي د سيزي چې ما کپڑا لری کړه زګورم یو مګه دا هغه په قصات کې د دسترګي په دې سترګو لګیا دی او سترګي ورلوي ستري دې ته ویل شي الله قبر تعالی نه دی تل عالم برزخ اله شورو دا حال خبره مې دا کوله چې دا کله کله الله دنیا والا ته عام نه عام نه عادت ربانی دا سنده چې د مړو حالات په مونږ باندې منکشف کی دا وی خبره الله په مونږ باندې عادتا همیشه نه منکشف کوي کله کله الله منکشف کوي اوس پوهه شوی وروره کله چې داسې الله کوي او الله رب العزت د قدرت نه دا بعید نه ده نو کله کله رب ذل جلال زمونږه خبره الله چاته وایي مړو ته د ژوندو خبره الله مړو ته وایي د خپل حبيب محمد عربي صلی الله علیه وسلم خبر الله قلیبی بدر والا او تعالی واورا ولی حدیثو کې چې کوم راځي خدا همیشه نه څنګه چې دا وی حال په مونږ باندې کله کله منکشف زمون حالم الله رب العزت په وی باندې منکشف کولای شي دا د الله د عادت نه بعید نه ده نو د قران آیات مولګي انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور او هغه حدیثنا هغه حدیث چې کمزه کې راځي مړو ته اورول شوی مړو اوریدل کړي د ژوندو خبري ورته الله اورولي هغه حدیث سرام ټکراو را نه غه قران باندې معامل راغې په حدیث باندې معامل راغې پوی شوی رو را کپوی نشوی الله دا پارا انشاءاللہ تاسو به ډېرو پریشانونه د ډېرو غمونو نه د ډېرو دردونو نه تاویلات ته ضرورت هم نشته ده کم ځای کې تاویل صحیح تاسو تراغه د حدیث چیرې د دې دا مطلب ده دا تاویل وکا خو تاویل تمایل ضرورت هم نشته ده کم ځای کې وایي چې مړو ته واورول ټکی واورول چا واورول وای کنه جیوا چا واورول الله کم ځای کې چې وای ندی اورولې ندی اورولې قران په خپل ځای باندې ده انک لا تسمع الموت عادت ربانی دا سن ده چې همیشه د ژوندو خبره هغه مړو تا اوري د ژوندو حالات په مړو باندې منکشف کړي او کدا شي زتا سه خبره کوم ته اولی ته ولی د الله ته د الله ولی دنیا نه لاړې د ژوندو حال پتا باندې منکشف کی چې زما بچي داسې کوي زما کور ودانا داسې کوي نو دا مام بیا پتا منکشف شي چې نن زما دغه محبوب بی بی, بی وعده دی د بل کور ته روانه ولې خپکیږي بکنه بخپکیږي قطاده قطاده وای استاد وای چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چې قریبي بدر والا وتا پیغمبر خدا خطاب کوي ورته یا رسول الله ته څنګه هغه جو سو سره خبرې کوي چې روح پکې نش اویا تاسو نه دا اوس خورې دن کې دي نو یو قول خواږه کې ډېر غوړه قول ډېر بهترین قول چې هغه د پیغمبر معجزه وا او الله رب العزت په قدرتونو باندې د نبی आवाज الله د خپل نبی आवाज غوي ته واوراو او دا احیانا ده دا عادتا نه ده اپا دې کې امام بخاری رحمت الله علیه دا ویلو احیاهم الله تعالی الله دا ژوند کړیو دا قریبی بدر والا الله ژوند کړه حتا اسمعهم قوله علیه الصلاۃ والسلام تر دې چې د نبی وینا الله دی تو اور ولا اول الله د سکولا توبیخا وتحذیرا ونقمتا وحح وحسرتا چې د دې افسوسونه نور زیات شي غمونه نور زیات شي چې محبوب عالم وای چې ما خو درته ویل د قرع النعال مسله ده نو علامه رشید احمد غنگو هی وای دا عبارت ده د سورات اتیاننا داریا عینی وګورئ شرح د بخاری 224 صفحه او څلورم جلد 255 صفحه او څلورم جلد فتح الملهم کې شبیر احمد عثماني رحم الله 479 صفحه او د انجیل کې طبقات الکبرى 194 صفحه تفسیر ابو سعود 342 صفحه خدای او کلی ازان سره ان شاء الله یاد ساتي چرته و تاسو ته پریشانی را نشي چې الله حدیث سره څوکم قران سره څوکم کتاب الله کې دادی حدیث د محبوب عالم کې دادی و حدیث د محبوب عالم بالراس والعين قرانم بالراس والعين خوشاب سره نږدې قائد آباد یو ځای دی اې کې دوه علما او ډېر لوی لوی علما مهر علي شاه او مولانا شیخ امان الله اختلاف دونه شروع شو چې یو بل پسې مونږ نه کاو ما زلالم الله په توفیق باندې مهر علي شاه مولانا صاحب تمایل مرزي تاسو زه په دې خبره خو زه تبلیغ کې تلم جمعهتونو کې دسینو ماشاءالله غوی را سره واسطه خشونه کارېدل نه مارته مې چې تاسو خدای د پاره تاسو د خپل خبره ویلي کوي تاسو څه کیسه کوي ای لیکل راکړه شیخ امان الله سے پسې لاړه مغم لیکل راکړه چې موږ وکاته یو شی و اغام الله اغام احیانا الله مړو ته څه کوي اورول کول شي او اورولې کړي دي عادتن مړی ناوري اغم داسې لیکلي هریان دریان شما حلق دلق شما چې الله دا سونه اختلاف ته او دې خلکو حال ته تو ګورا دا یې ختمه اغلا وی وړ دا یې ختمه اغلا وی وړ مل د الله دا پر پدې کې څه فرق راته وخایا لوی جماعت واغې کې مې دوه غاړه په غاړه کړه ماشاءالله کیا بات کو سونه عجیب خوشحالي سونه عجیب خوشحالي وما انت بهادر او دغه خبره دا چې ما کوم وکړه شبیر احمد عثماني رحمه الله کړدا په 20 بڑے مسلمان کې تاسو چې کړه شبیر احمد عثماني رحم الله سوانه ګورئ نو د شبیر احمد عثماني رحم الله دا ما چې کوم خبره وکړه اقه به هو کې کړدا شانور شاهي کشمیری رحمت الله علیه وما انت بهاد العمي نه تاسو هدایت کوونی کړندو تا ان زلالتهم یو خبره بلم کوم یو خبره بلم کوم د الله د پاره کوم مثال پتور یو کس پیا نشي په دې مسله کې سختی اختیار کې نو داغه هغه سختی الله دې داغه سره پوښي سختی اختیار کې دا سه سختی اختیار کې چې څوک د اسلام نه وباسي نګوره هغه هغه سره دی الله کوئی شي خو تاسو به دا عالم سپکاوی نه کوي ټیک دا دا یو مسله ده دا دغه تفرد ده ډېر د علما خپل تفرداتي نو د علما خپل تفرداتي ماشاءالله په یو مسله کې هغه غیل و اختیار کړه الله به سره کويږي او تاسو به د عالم سپکاوي نه کوي وما انت بهاد العمي عن زل هر طرف عالم چي ده وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم نه تاسو هدایت کوونی کې لندو ته د دې د گمراه نه ان تسمعو الا من يؤمن بیااتنا زما د عجز دا وړو کې تحقیق یاد لرئ او ان شاء الله تاسو ته مشکلات نه غمونو نه به بیغمه ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا تاسو ورول نه کوي مگر هغه چاته چې مان لري زم پیاتونو فهم مسلمون د دې او چې کومه ده غاړه خودن کې په اعتبار د بدن و اذا وقع القول عليهم او کله چې واقع شي پورا شي وینا په دی باندې او کله چې پورا شي وینا په دی باندې اخرجنا لهم دابه من الارض راو بابا سمنګا د دیو د پاره یو زنده سر د زمکنا تو کلمهم خبره با کوي د دیو سره چې یقینا خلق و دیو زم پیاتون باندې لا یوقنون چې یقینا لارا دا الله د دیو د پاره دیو باندې الله زجر ور کوي چې ګورا د نبیانو خبره دې نه منله د پیغمبر خبره دې نه منله د دای حق خبره دې نه منله دا الله د نبی د وارث خبره دې نه منله نن خبره منه د حیوان لا عاقل یو زنده سر دې او نن دغه خبره منه راو بابا سمګه د دې لپاره یو زنده سر د زمکه نه خبره وکړه د دې سره خو کله چې دابت الارض دنیا ته راشي بیا به توبه نه قبليږي کلا چې دابت الارض راشي دجال دنیا ته راشي نور د قبله نه راو خيږي بیا به توبه نه قبلي دکې بیا ډېر د په کیفیت کې خلکو باز کړي جسم کې خلکو باز کړي د پوتو کې خلکو باز کړي هدونه معلومه استله چې ور سره هم ساده موسی عليه السلام وای او غتما د سليمان عليه السلام وای د مسلمان په مخ باندې با سپین یو داغ لګي او د کافر باندې به یو ټاپه لګيږي تو کلمهم الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل امه فوجا تخيب پاور چر جمع بكم غد هر یو امت نه یو ډله ولم تحیتو بها علما او نو غیر کړه تاسو لا غیلر په علم کې علم د نشته او دروغ جنتیا کې علم د نشته او باسونه کې باز خلق باز کې پسما علماء تا کې باز کې علم نشته او باز کې ته قران ته وګورا ته حدیث ته وګورا ولدا سبا سن کې ځانم غر کې بلم غر کې اما ذا کنتم تعملون بلکې څه دې هغه چې تاسو کول څه کول علم باندې ته هاتن دا کړه او با سنا کې درو جنتیا د قران کې یا د حدیث کې څوک د قران نه انکار څوک د حدیثو نه انکار نه نه توبه توبه توبه توبه د محبوب عالم حدیث ده بالراس والعين ووقع القول عليهم ووقع القول عليهم پس پورا وشه فیصله په دیو باندې بما ظلمو په دیو جا چې دیو ظلم کړي فهم لا ينتقون پس دیو با لا ينطقون خبر باندې شکوله من خپل حجت باندې شقایموله آیا دیونه ګوري ان جعلنا الليل چې موږ ګرځول د شپه د لپاره چې دی آرام کې پائے کې ونهار مبصرا او رزرنا والا یقینا پدې کې نه خله قدرت دی دا قوم نه پاره چې مان لري او پاور چې پکواله شپه شپې لای کې نو به هوش بشي من فی السماوات دا به الوزی پشان د الوتو د وریزه دا به وریز پشان الوزی د غرونو حالات امام قرطبي په وخت د قیام الساعت کې په ترتیب سره ذکر کړي اول وای فدکتا دکتا واحده تیروزی با الوزی با پشان د وریزه وریز بچی نشبغم حالا سراب الله شګي ګل بشي وانا ورک بشي لاړ وا خيسته غټ غر غر اول زره زره بیا وړای ډانډس کړی شوی بیا دوړه الوزول شوی بیا نوستل شوی قطاده دا غنه نقل کړي وهم من فزای یوم اذن امنون دیو بد غبرهټ د دا ورځ نه په امن باندې مونږ ویلو چې د غبرهټ نه مراد ده چې د جنت او د دوزخ په منځ کې څوک لال شي مرګ ومن جاء بالحسن بالسيئه چا چرات لو کړه په بدای په شرک باندې فكبت وجوههم في النار او بغرزول شي مخونه د دې پور کې هل تجزاونا تاسو بدل نشي در کوله